اخر کې راځي د دې دواړو صورتونو مدعا اخر کې راځي ښا او مدعا به کېږي اول کې مینس کې اخر کې او مدعا به صورت کېږي د دې دواړو صورتونو مدعا په اخر کې راغله او د دې صورت د مخ کې صورت سره تعلق مناسبت ربط اغسره فلما جاءهم نذير هر کا چراغ دې ته محمد صلی الله علیه وسلم ما زادهم الا نفورا زیاتی نه کده لما نفرت وګو اترې دل کده خرو خرچ زمره ویني وتخري دا سي اترې دل خان د قران نه د رسالت رسول پاک نه او ترېدل نو الله تعالی وای فلما جاءهم نذير هر کا جراغ دي ته محمد صلی الله علیه وسلم نو دا صورت نازل شوه د پس ته صورت جن نه نو جن سره څه تعلق دی جن سره تعلق دی و مشرکان مکه عرب جنو دا مسله منل دا جن رال رسول پاک په تهامه ځای کې موسکو وینا سمعنا قرانا عجبا یادی للرشد فآمنا نو هغه ایمان راړو بیا لړل قوم ته دغه مسله بیانوله او تاسو ایمان نراړی ته جنونو ملاندې چې هغه ور په یو ځل اوریدو سره ایمان راړو او تاسو ته وای بیا بیا تاسو ایمان نراړی تاسو دومره بیکاره نه صورت جن سره دارا بچته چې جنو په یو ځل اوریدو سره هغه وی منګه ایمان راړ الله قوم ته مسلې شروع نه تنو اتهامه ځای کې او پنیدم تاسو ته بیا بیا وای او تاسو ایمان نه راړی دیار لسکاله تاسو ته وی دا قران او غي په یو ځل اورېدو باندې ایمان راړو تاسو ته بیا بیا وای او تاسو ایمان نه راړی بسم الله شروع کوم په نوم د الله هغه ذات دی چې ارسل الرسول جرا لګلې رسول رحمان به ارسال رسول چې پر را لګلو د رسول مخلوق ته عالمین ته الرحیم علی علی اتباع الرسول رحم دې په تابعدارانو د رسول باندې رحم کوي چې څوک تابع شه د پیغمبر او ایمنل هغه باندې رحم کوي نو دواړه په اثبات رسالت کې دا دواړه صورتونه یو بل سره مربوط دي او اوس نفي اثبات رسالت رسول پاک اول کې یاسین یاسین الله عالم دې په مراد خپل سره دین او یاسین یا سید العرب والعجم یا سردار د عرب او د عجم ته سردار د عرب او د عجم یاسین یا سید الثقلین یا سردار د جنو انسو د جنو سردار د انسو سردار ولې الته کې جن راغه ویمنل نو وبني د متاسیو منې کنه دا چې پیغمبر مې در تراولېګو فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا تاسو نفرت کوی منې نه والقران الحکیم قسم می دی په قران حکیم باندې دلته قسم خوري الله تعالی قسم می دی په قران حکیم باندې قسم یو د پاره د استشهاد دی وشوي شاید پیش کی بل قسم د پاره د دعا دی او بل قسم دریم په عظمت د الله په نوم د الله کې فقها په باس کوي اصلورم قسم د خیره دی تر سماویلی مخکې دلته کې قسم د پاره د استشهاد دی والقران الحکیم قسم می دی په قران حکیم باندې حکیم ورته وی حکم کوي په سباندې پر رسالت ستا باندې او حکیم ورته ذکر وی یبین فيه الحکم بیانې پدې کې حکمتونه حکم درته بیانې نو قسم دې په قران باندې نو قسم یو قول الله تعالی جواب د قسم څه دی انك لمن المرسلين على صراط دا جواب د قسم دی قسم نه جواب بغواړي کنه نو قسم د جواب د قسم یو خور جواب د قسم دا دی انک لمن المرسلین په دې سره خامخاته زما د رسولانو نه د استشهاد لپاره شاهد پیش کړه پر رسالت د رسول پاک باندې الله قران شاهد کو او قسم په وخړو چې دا زما رسول له وی منی کامیاب به انکار وکړو هلاک بشي لکه په خواني امتونه چې هلاک شي او داغه مشنمونه ورته وای دا سي رسول له علی صراط مستقیم فغلار برابر باندې دي لار برابر دي اعتقاداتو د اعمالو د اخلاقو فلار برابر دي اعتقاداتو د اخلاقو د اعمالو تنزيل من رب تنزيل الر... تنزيل العزيز الرحيم منزل دا قران د جانب د عزیز نه چې غالب دې ضرور دې چاومنه هغه به غالب کیږي هغه به ضرور کیږي ښا کچاو منو او رحیم دی په مؤمنانو باندې په منلو د دې قران او د پیغمبر سره چې توحید دی ومنه رسالت دی ومنه رحم در باندې وکړه دا پیغمبر می سره راولېګو او قران می سره راولېګو پیغمبر دې د پار راغلی تنذر قوما چې وې هغه قوم ما انذر آباهم چې نه دی رول شي پلاران نه دی الاقربون من فی زمن الفطرت کې قریب په زمانه د فطرت کې هغه شپږ شپږ نیم سو کاله فهم غافلون دی غافل لی دی غافل لی د سنه د قران نه د توحید نه د اخرت نه بالکل غافل دي نا خبر دي نا پوی دي دا نا پوی نو چې ځان نا پوی کو پیغمبر ورته راغې قران راغې نو الله وي تو ځان پوهه ځان چې نه پوهه کې نو دا غسې علاج دی دا علاج دی لقد حق القول على اكثرهم لا تخفيف دی ثابت شوی دی قول ثابت شوی دی قول على اكثرهم فاكثر دی کل باندې نه اکثر باندې یو کل یو اکثر دی اکثر باندې دا ثابت شوی کل باندې نه فهم لا يؤمنون دی ایمان نراړي دی ایمان نراړي مجموعه الى الاذقان واصله الى الاذقان فعون رافعون رؤوسهم دی برکتون کی داس دا لاس دلته کې ته وترې مالا په دې باندې خپړ راکاږي کلک ته ته وای کته وګوره دې دې بیا کته وګوري کنه نشي کته کته دا سي زنجیر ته نه چاپی راځي د دې ځای نه دا کلک زنجیر ته چاپی راځي نو رافعون رؤوسهم برای نیولی کی سرونا ولی زنجیر ته الله چا پیرا کړی دی تعبیر د زنجیر یو کو مراد د سره زول توفیق نه ورکو تعبیر دا دی دا د الله یو قاهرانه قاهرانه تعبیر یو کو چې داسې می بند کړی دي چې زول توفیق نه ورکوم دا د خو د قران ته وګوري رسالت دی ومني نو دی وجنا دا الله وی غافلون غافل دا د غفلت هغه تشریح وکړه تعبیر یو دی خو الته پاغه تعبیر وی دلته په دې تعبیر باندې وی مقصد یو دی زول توفیق نور کوم ځکه نه دې ایمان راړي دې دې قران تراشي تنګيږي وجعلنا من بينهم الله وای ما ګرځولې من بينهم مخکې دې نه صدن دیوال مخکې دیوال له ومن خلفهم سدا ارسل دیوال له خي طرف ته دیوال ګس طرف ته دیوال هغه دو په عطف دي ښا دوی اوې دو په عطف دي من بين ايديهم ومن خلفهم سدا دیوال او خي طرف ته ګس طرف ته دیوال نو موږ به تعبیر کو په یو تنور باندې یو تنور دی یو تنور کې ودرولې ذاته کنایه د عدم توفیق نه کنایه ده عدم هدایت نه هدایت د دې په لکه ته چې نه دې په نه مخکې نه عبرت لري نه رستو قومونو نه عبرت اخلي دا سه می بند کړی دی ښا سدن فاغشیناهم نو پټ کړی دی ما فهم لا یبصرون نو دای نیویني حق لرا نه پیغمبر ویني نه قران ویني نه د الله توحید نه د دلایل نه د زمکه د اسمان نه فائدہ ځکه هغه داسې دغه کې راغله دي د الله تعالی هغه عدم توفیق ته اشاره ده مشیت ته اشاره ده قدرت ته اشاره ده چې دا الله موږ تاسو لا الله دا انعام کړی دی ته مسلمان دی دی با تعبیر وکي یا الله چې زما خو پینځه کروڑه خلی زه غستا شکر نشم ادا کوله وګوره کافر سمرا او خيار دا دې عالی او سيزونه جوړي او مجال لګ قران ترات لې شي مجال لګ قران مجال لته ولا حکومت ورکو کده دا کلمه وي او تاو ماته اسانه کړی دا نو دا الله دی پلا د دې په مقابله کې دی رحم ته وګورئ د دې په مقابله کې اپ له ست وګورئ رحم د الله ته وګورئ نو بیا په ځان باندې وګورئ نو په مسلمان باندې وګورئ نو د الله رحم له حد نشته دی خدای دې موږ ټول په رحم کې راولي دا سي د الله شان دی نو فاغشینا فهم لا يبصرون پټکړی دی دی نو دی نیوی دی یو شی وسواء علیهم ولذلك د دې وجنه سګل لا یؤمنون ایمان نراړي لا ينفعون بانذارک نفع نور کې په انذار تا د ایمان نراړي د ایمان نراړي نو کافر نه الله ذاتي دا توفیق اغسره نو طالبان دې مقابله کې مسلمان کوي اوس مسلمان له توفیق ورکړي دي مسلمان له توفیق ورکړي دي نو سوره خوشاله خبره ده او که سړی دې ته په عمیق نظر باندې وګوري چې یا الله چرته زو چرته قران چرته زو او چرته قران ته ناس تا قتل دا خستاین عام دی نو الله ته متوجي شي نو چې الله ته متوجي شي نو شاکر شي نو لئن شکرتم لازیدنکم طلب په کې مهارت پیدا کی شوق ذوق خوند بدل درکې اوس پیغمبر ته وای انما تنذر من اتبع الذکر انما تنذر فدیدر تبیر تنفع بانذارک نفع عقلی په يرول استاد سره من هغه څوک اتبع الذکر چې تابع شوی د قران چې قران منی نستا نتیت هغه باندې به فائدہ اخلي وخشي الرحمن ايريږي الرحمن بالغيب په غيب باندې رحمان نه لیدلې جنت دوزخ اس نه لیدلی پیغمبر نه لیدلی ایریږي د رحمان نه په غیب باندې نو رحمان وی تابعدار د رسول پاک په غیب باندې دوزخ نه یریږي دا کار نه کوي جنت په تمه ده اپو امید ده نو فبشروا بمغفرة واجر کریم زیر ورک ورته په مغفرت سره الله ورته مغفرت کوي واجر کریم او اجر خستا اجر خسته مولا ورکی الله ولا زیر ورکو واخله دا زیر چې تا دومره کله کې په ایمان او مسلمانې او ایمان دی راوړل دی کلک مسلمانې او قران ته ناسي زیر واخلا اوس ورته وای ان نحن نحيي الموت الله وای زجوان دي کول کوم مړو لرا زه ژوند کوم مړو لرا ان نحنو دواړه تاکید دي زه ژوند کول کو مړو لرا مړ زه ژوند کوم خان د مرګ نكتب ما قدموا اليك ما غجه د مخې کړي په ژوند کې ته کړي غلي کم په ژوند کې ته کم په لتلې راغلې هغه ټول لیکي واثارهم قدمون ددلی کی آثارم التي هغه آثار دا غي چې حدیث شریف کې راځي دا حدیث ته چې جمعه ته دي دا قدم ولې لیکل شي خانه په یو قدم یو نیکی یوی ګناه معاف کیږي نو آثارم قدمونه دي او تاسو را روان شي په دې قدمونو کنه نو په دې معنی دا د الله لیکي چې دې چرته دي سبق لدی کنه نو شکر نو باسي چې 200 300 1500 قدمونه واخلي او په هر قدم د لنی کې لیکي ا ګناه دې معاف کړي نكتب ما قدمو لیکم هغه چې د مخ کې کړی مخ کې څه کړی دی هغه لیکم واثارهم اقدمون لیکم دا عام معنا ده هغه به معنا کول نكتب لیکم ما قدمو تا مخ کې څه کړی دي نه ژوند کې څه کړی دي ما قدمو تا مخ کې اخرت ته څه لګلې دي څه دي کړی دي منو اعمال چې مخ کې دي نه دي کړی څه عمل لکړی ما قدمو کې مخ کې اعمال رال و آثارهم رسل اعمال رال التي تركوها فيما بعدهم چې تاسو په خو دي ژوند خو دې تیر کو سړي کړی دي په ژوند کې یې څه کړی دي و آثار مرستو دې سپري خو دې دې دار مرستو دې سپري خو دې نو رستو د ځان نه سړی سپري دي نو څوک کارخانه پرېږدي او څوک جماعت پرېګ دی څوک مدرسه پرېګ دی څوک دیندار الواد پرې دی بچو ته وې زه بچي علم کوا زمانه پس بتا الله زما په کار کوي و آثارهم رستو دي سپري خو دي دي آثارهم قدمو کې دا سړی راغې و آثارهم کې الواد راغې الواد چې چرته پرې خو دي تا خپل عمل کې او اولیکو کې واثارو رستو دي سپری خو دي دي زوی دې کم کالج کې دي لور دې کم کالج کې ده ځان نه دې مدرسه کې ده ک کالج کې ده دا درته لیکي ښا واثارو رستو دي سپری خو دي دي اغه لیکي نو که خدای کې دې پرې خو دي ستاده پر نجات سبب دی او که په خرافات د دنیا لپاره یې کړی تا لپاره ووبالي دین دواړه مراد دي وکل شین هر یو شی احسینا او مالک لري فی امام مبین په لوح محفوظ کې یا په عمل نامې د انسان کې دا ټول مالک لري یو د لوح محفوظ مراد ده بل د عمل نامه د انسان مراد ده خو دلیل نقلی ورته بیانې ښه دلیل نقلی بیانې چې انسان د 24 غنټې د د ژوند هغه قتل او ریدل تلل هغه ټول لیکي نقش با قلم بنشي او ورته مثال وای دا تخفیف ورکي وضرب لهم مثلا بیان کړي ته مثال اصحاب القريه فصائبان ذکلی یو کلو انتواکیو پزمکه د روم کېو انتواکیا به ارض الروم یو کلو عیسی علیہ السلام نه جانب نه اذ ارسلنا الیهم فاو کچراولې ګما الیهم دې کلیوالو ته ان تو اکی والا وتا اس نے نے دو پیغمبران دو پیغمبران را لورتا یحیی ایونس علیہ السلام وی ورتراغه فکذبوهما نو دی تکذیب کړي دی دواړو پیغمبرانو هغه دواړو خبره ونه منلوي نه نه منو ثالث په دریم باندې شمعون علی السلام ورپسې ولېګو چې لا شتوم دي کلیوالو ته وایا دا الله وحدانیت رسالت اخیرت دا ورته بیان کا چې ایمان راړي فقالوا يا كليوالو ان فاكي ولو انا اليكم مرس قالوا يا پیغمبرانو ټول پیغمبرانو دا خبر او کړه هغه دواو او دې دریم فقالو وی پیغمبرانو ان الیکم مرسلون منګه تاسو ته ان منګه الیکم تاسو ته مرسلون راغلی کلی شیو لتعلیم لا اله الا الله د پاره تعلیم د لا اله الا الله راغلی قالو هغه کلیوال ورته وی ما انتم نیتا تو الا بشر مگر بشر مثلنا په مثل زمون باندې وا موږ تاسو کې څه فرق دی تاسو خو زمونږه په شان خلک د یوګي دا پیغمبر به بل شانتي نه پیغمبر به بشري اب استاسو د کلی استاسو قبيله نه وي الله وتا وحي کوي وما انزل الرحمن دي انکار کوي کلیوالو نه نازل کړي الرحمن من شيء ان يو شيء کلی انکار وکړه ما انزل الرحمن من شيء کلی انکار یو کو نه نازل کړ الرحمن یو شی دا تاسو د ځان نه وایي ان انتم الا تکذبون نه تاسو مگر دروغ وایي تاسو دروغ وایي چې موږ پیغمبران یو قالوا وی ورته پیغمبران ربنا يعلم رب زما عالم دې رب زما عالم دې ان الیکم مرسل موږ تاسو سره علی کلی شی له تعلیم لا اله الا الله موږ دې لپاره الله را لېږلی یو وما علينا نشته په موږ باندې الا البلاغ المبين مگر رسول خکار دی موږ درته واو خوخه د میرمنې ک پستی خوري کرے منه کمنه یو منه کنه منه ممنه قالو وی اغا کلیوالو انتو اکی والا پدې کې ډېری خبرې دي نو پر جم کوی ان ذکرتو اگر که نصیحت در کو تاسو لرا وعظ کو تاسو تا تاسو خیر خوای لټو اچر نصیحت کو مونږ تاسو ته بیا به تاسو مونږ ولې تو کنزل بکوي غټو باندې باولې هغه وی آو بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو قوم مسرفان مشرکان د دې وجنه تاسو ته دا پیغمبران راغلي دي تاسو ډېر لوی مسرفان دي یو کلی ته چې درې پیغمبران راځي ادري واړه غي نه مني نو انجام دا کلی بسي انجام دا غکلی بسی نو دی پیغمبرانو سره جګړه شروع کړې دوی جګړه شروع کور سره نو چې جګړه شروع کړه نو یو مسلمان په دې کلی کې هغه نوم حبیب نجارو حبیب نجارو هغه تشاوی واغستا مرګرو سره جګړه ده وجاء من اقصى المدينه راغد اطراف د مدینینا ودو دو رجل یو سړی یسعى په شتابه په تیزه سره په دول باندې راغه قال وی وی یا قوم ای قوم اتبعوا المرسلین تابع شي د رسولانو تاسو د رسولانو خبرو منئ هغه سړی ورته وایخه حبیب نجار اتبعوا المرسلين تابع شي د رسولانو تاسو نه څه غواړي د قواعدي خبرو منه کنه اتبعوا من تابع شي دا غشا لا يسالكم په سوال نه کوي تاسو نه اجر د اجر سوال نه کوي تاسو نه د اجر او مهتدون ادي لار مندون کې دي دی په لار روان دي صحیح لار ده فتورنی چې پیدا کړی دی مونږ لره ویلی ترجعون از الله تعالی تبتا سراجی کیږي نو ګورا موږ له پکار دي چې موږ توحید ومنو موږ به الله ته ټول راضي کیږو او دی الله تعالی ته تاسو راضي کیږي موږ ټول دا ته وعد طریقه ده چې موږ دا نقصان دي زمونږ دا کمې دي ځان ته بوای اتخذو ایدی سی دی من دونی ما سیوا دا اللہ تعالی نا آلیتن آلیہ نور خدایان نیسی دی گور اللہ پر خود نور شرک کئی کفر کئی نور خدایان نیسی اللہ سر شرک جوڑی یردن الرحمن کی ارادو کی رحمان بدر فضرر سرا دی لیو ضرر ورکی نقصان ما يفتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لها نو ولې تاسو داسې کوی ها ولا ينقذ اني منغا اذن په دې وخت کې لفي ضلال مبين په گمراه ښکارا کې ويو دا ښکارا گمراهي ده چې موږ د غیر الله عبادت کوو شفاعت د غیر الله لا غي پتا ما باندې ته موږ له خدایان په موږ خلاصي شفارس پر الکي اني دې ورته وای هغه ډېر ډېر جګړه وکړه قران خو اختصار وکړ لوی جګړه ور سره وکړه نو دې ورته وای واوري اني امنت بربكم ما ایمان راولې په پالون کې تاسو بربكم مربي تاسو دې پالون کې تاسو دې فاسمعون واوري واوري دا خبره ما خو ایمان راوړل دي زه مؤمن يم اما ایمان راوړل دي د دې پیغمبرانو پر رسالت باندې د الله په توحید قیامت باندې ما ایمان راوړل دي انو دوی خطا ایمان راوړل دي ونی سي وې دي اونی سي دي نو هغه اونی سو واه واه انو هغه مړکو هغه مړکو مړکا غاجز په والو باندې قیل ویل شي ادخل الجنه په وخت ځن کدن کې ورته ویل شي عند موته قیل ویل شي عند موته په وخت مرګ کې ادخل الجنه زجنت دی په درد نه پوهیدو په تکلیف نه پوهیدو ځکه چې د جنت بشارت ولور کې او جنت ورته ښکارا کې نو دی بیا په سبا نه پوهیږي ښا دا نه پوهید وما انزلنا على قوم الله تعالی وی د حبیب نجار دا حبیب نجار اوجو نو الله تعالی پیغمبران ته لاړل پیغمبران ته لاړ قریب چې هغه یې مړولې نو هغه ته نه لاړ نو چې لاړ پیغمبر چې د کلی وزي الله پاک کلی عذاب راولي وما انزلنا على قومي ما نازل نکف قوم ددي حبيب نجار باندې من بعدي فسد من جند الله اخكر من السماء الى اسمان ما الاخكر پر نه وستو شو چې غیب والے جبرائیل علیہ السلام اولی حبیب نجار چې و هغه چیرې والے بکوي خلکا مکو ارمان بکوي مکه وی ګوره ارمان بکوي هغه دا چیرې والے ورته ادی مننه هغه وه مړوي یو چغه په جبرائیل علیہ السلام والا زړه پړک چې و شوی دلخوا چې و چې په ځای باندې کې ناستلو نو دی وایو یا یا حسرتا علی العباد دا افسوس کو په بندگان یا حسرتا علی العباد اے افسوس دې په بندګانو باندې په دې بندګانو افسوس دې ما یاتی ابن راضی ایت من رسول دی او رسول نو راته دی ته یو رسول الا کانو بی استاذو مگر هو هغه رسول سره استهزاء کوونکی ټوکی به کولې هغه پیغمبر سره خان اټوکی به کولې تخویف الله ورکی دا د حبیب نجار انهم الیهم انهم دا قومنا الیهم دی ژوندو ته دا چې ژوند دي کوم لا يرجعون دین واپس کیږي لاړ لغیقه هغه لاړ اندوان و یو جنم کې یو علی نو دا انسان بل جنم کې بیا راشي انسان په بل جنم کې راشي دا د اندوانو غلطه عقیده ده باب قران وای انهم دی دا هلاک شوی الیهم دی ژوندو ته لا يرجعون راضی نو دین دوان عقیده تمنی کې مسلمان د قران بیا واپس راتل نشته لته دی وای دا یو روح نه ودی کنه نو بل ته وای دا ورشي نو که خسړی نو یې خلکي ورشي که بد سړی زناور کې ورشي دا ګوره څومره غلطه عقیده ده دا د اندوانو عقیده ده د سکانو د اندوانو دا عقیده ده الله پر رد کوي انهم دا هلاکوي الیم دیتا لا يرجعون واپس من راضي باغ اخبر سجین تلا او مؤمن اعلیین تلار د مؤمن روح سجین تلار د کافر روح باز بیا را په واپس نشته ان شاء الله کل دا ټول ان شاء الله کل دا ټول سمره چي دي کافر دی مسلمان دی اولنی دی رستنی دی ټول لما په معنا د الا کا دا لما په معنا د څه ده الا الا کا انو خامخا جميع جمع بشي لدينا ما ثقه محضرون في القيامه جمع بشي ما ثقه محضرون حاضر بشي في القيامه في قيامت دا چې لما په معنا د الا کې لما په معنا دی لا کړه داما او ان شاء الله کل دا ټول ان دا ان لما په معنا چې کینو ان نافیه بوای ان کل ندی دا ټول لما الا نو ان نافیه شقا ان منافیه کې لما په معنا دی الا ش جميع الذين محضرون ما دغه جمع کړی شي په قیامت او نشانه د توحید سره او آیت لهم الارض نشانه علامه دی لره په توحید باندې په بعث باندې الارض المیته دازمک اوچا میته اوچا احویناها ژوندای کوم دی لره دا باران ورم اخرج واخرجنا منها خارج کوم دی زمکنه حبا دانی فصل دانی فمنو یاکلو دا غینه دی خوري افلا یشکرون دې شکر نو باسي شکر باسي دا د الله پیدا کړی دی ښا اوس که الله تعالی وی چې دا زرغونه بزو کوم وګه پکې ته پیدا کا دې مسوره وګه پیدا کړی و یا زرغونه تو کا وګه بدل زه پیدا کوم دې مسوره وګه پیدا کړو دا الله دې قدرت ته وګوره وزمګه کې وګورځي هغه پیدا شي اشرشم خو د غردای نه او زور په کې راوخیږي خانه الله دې زور درغون کې نو دین عام د الله ته وګوره وما عملته ايديم عمل نه لیکل الله سونه دی ما ذل په زرغون کړل لوی میکړل او ته شکر نو باسي دال ته ویلا ما ګټلی تاسو ګټلی تړیا ته پس کې افلا یشکرون الی شکر نو باسی ای شکر نو باسی دا ما کړی دي دا ذات نسبت په دې الله ډیر خپکیږي تاسو کړی دی وی د یو وخت د انسان د ډوړای ما خام یو ډوړای خوري کنه د یو وخت د ډوړای درې سوا شپېته خادمان دي استاد یو وخت ډوړای صوفیا کرام شمار کړی دي ټول چې ملک په کې څومره کار کوي من یدم په کې څومره کار کوي دا ټول شمار کړی دي د انسان د یو وخت خادمان د ډوړای درې سوا شپې تری ښا نو څه په غفلت باندې مخره درې سوا شپې تر دي دي په کال کې غفلت در کې را نشي په عمر کې ګوره ها په غفلت در نه را نشي په عمر کې دا مطلب دی قربان د الله موږ څومره ناشاکر یو بسم الله ورته نه وایي والشکر لله نه وای نه دا الله شکر ادا کوي یا الله شکر دې الله تعالی دومره لوی ذات ته چې ما دل پیدا کو ما نه یادې شکر نو باسه شکر باندې شته واکي سبحان الذي پاکي دا غزاد لر خلق الارض الله پیدا کړی دي دا الله ټول د جنت نه را لګري ومن انفسهم اد نفسن لدينا بعض استاسو تخمین انسانانو ومما لا يعلمون او بعض هغه چې نه پیژني بعض داسې ځنه راشي یقینا تاسو مونږ نه پیژني دا د کوم مل میوه دا داسه میوه فائدې صدا بل لیدلی بری دین اریان بشي تبا ريان شي ورته اما لا يعلمون بل دليل التوحيد وآية لهم نشانه دی لرا په توحید د الله تعالی باندې الليل او الشفا ده شپې ته وګوره نسلخو نفسلو جدا کوم نسلخو نسلخو جدا کوم منه د دې لیل نه انها رد درځنه شپه پیدا کوم د شپې نه رس پیدا کوم فیضا مظلمون دا دی تیار شي دا تیارې تل راوستا چې دې آرام وکي دې د آرام لپاره دا د د آرام لپاره والشمس دا نور تجري جاري وي مستقر الله لپاره د مستقر چې دې نور لره دې هغه مستقر کوم ځای دی هو تحت العرش لا ند عرشنا هر رز د انور ته پوس کې یا الله قبلی نه برا خېجم کو بیا د خپل ځای نه الله ورته خپل ځای نه هر رز د انور ته پوس ذالک تقدیر العزیز العلیم دا تقدیر دی د عزیز او د علیم دا الله تقدیر کړی دی دا نظام جو کړی دی نور په خپل نظام رواني سومه په خپل نظام روانه ده انسان تم د الله تعالی پیدا کړي نو ګوره دایم پیدا کړی دی تی پیدا کړي هغه تابعدار دی ته نه تابعدار شمس او قمر ليل او نهار تابعدار دي او ته نه تابعدار د دې مطلب دا دی ښا مطلب به د سیز نه راو باسي کنه وینا خټول لور وی انسان وګوره شمس او قمر تابعدار لیل او نهار تابعدار او تسمر غافل ته نه تابعدار نو لخپل د غفلت ته نظر وکا راشه الله یاد کا مستقر الله ذالک تقدیر العزیز العلیم دا تقدیر د عزیز الله تعالی او د علیم الله تعالی الله عزیز دی په دې نظام جوړولو کې او علیم دی په دې نظام باندې والقمر قمر سپمای قدرنا ومنا مقرر کړی به دې لر منازل منازل اتویش د دې سپومې منازل اتویش دي ښا دوه کې دا غایب یې حتا چې وګرځي دا سپومې عاد وګرځي حتا د دې پورې عاد وګرځي سواره کل عرجون القدیم فشان د دانډي کوهنا د کجوري د کډوري هغه نری سانګې نه داسې دا داسې کوک شي داسې نری اخکاری داس کومه نری اخکاری په اسمان کې او غدوي په اول ورځ خخل کې ویني بادرانی ویني دا وړاندې په دوی مرز ویني اول ورځ باندې دا خلک ویني خیال کوي د څو هاذا وګرځي اوس ناراضي په خپل وخت باندې برازي نو دقه شان ژوند او مرګ په خپل وخت دی نظام د دنیا په خپل ټیم چلیږي او لشمس ينبغي لا نه لشم ان مناسب دي شم ان تدرك القمر چې لاندې کې عمومي دې قمر لرا هغه ندي ځکه دا خپل منازل دا یو د اوړي د جمع غي ته اشاره سوره رحمان کې راځي کنه وکل فی فلک یسبعون ټول په فلک کې لامبو وهون کې دي یسیرون رواني مظهری معنا کې څنګه رواني ابن عباس وی الفلک السما افلک اسمان ته وی ښا فی فلک فی د پار ظرفیت په اسمان کې یسبحون لامبو وی پاسمان کی لامبو وی لامبو معنا سکه کس سمک فی الماء لکه مې چې لامبو وی په اوبو کې دا مرکب په اوبو کې لامبو وی که بهر د اوبو نه ها تفسیر مظهری دا معنا کړی دا کس سمک فی الماء نجومیان ریاضدان فلاسفه ټول کافر تیر شوی دی کافرانو دا اقوال دي چې دا کته دي او ځوان دي او دا داسې چلې او دې کې فائدہ فائدہ ده دا ستوري دا نظام دی او دا دازي مواري ده دا غدا دا ټول خرافات دي دا ټول دروغ دي فلاسفه نجوميان وشي ریاضان د دې مشران ټول کافر تیر شوی دي ته د کافر دلیل پیش کې د مسلمان د شریعت دلیل نه پیش کړي شریعت کې خو رسول پاک ویلي دي یو صحابي ویلي دي یو تابعي ویلي دي نه نه د خرافات وای علم نجوم باطل له فلاسفه باطل دي ریاضان باطل دي وایي هاي په خپل خیالات باندې دنیا جوړي هاي خیالات باندې دنیا جوړي مخکینو ساينزانانو به وی دا دنیا ګرځي داسې انور ولار حسنی وای نه نور ګرځي دنیا ولاړه ده د دغه د دې په منځ کې څوره فرق راغی هغه په خپل په یو بل باندې رد کوي ښا الله په ټول رد وکړ ټول نه پويږي لا شمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار په ټول رد وکړ دا ستوري کتر ازوړنی دا شان شریعت دا نه ویرو دا رجومیان وای فلاسفه وای ریاضان وای کافر دی کافر خبرو له اس اعتبار نشته غل خوري اذا ذکر النجوم فسكتوا واذا ذکر القدر فسكتوا واذا ذکر الصحابي فسكتوا پیغمبر دا ویلی دی ښا فی فلک و آیت اللهم او نشانه د پاره دریم دلیل د توحید نشانه د پاره د اهل مکه او دادا ان حملنا ذریته ما سوار کړی پلاران دې ګور ذریت پلار ته وی دلته کې ښا ذریتهم ای ابا او پلاران نو ذریت اطلاق په پلار عمر غلې ښا و آیت لهم ان حملنا ذریتهم ما سوار کړی پلاران لري فل ملک المشهود پا بیړه ډکه کې ډکه بیړه وا دې کې نوح علی السلام بیړه ته اشاره ده وخلقنا لهم پیدا کړی ما دې لره من مثلی په مثل لري بیړو ما يركبون هغه چې سوريږي په دریاب کې لانچونه بادوان چې چیغه وي لهم دیلرا فریاد رس لهم ولا هم ينقذون انا بلی خلاص کې شي بشي ان په شی باندې ذي غر کوم بیا نه شي خلاص دی ښا لكن نبقيهم لیکن دې سره د کفر نه باقی ساتم لكن نبقيهم الا رحمتا منا اذرو رحمت د جانب الله د عذاب د اخرت نه لعلکم ترحمون کې ترحمون د پاره دې چې تاسو باندې رحم وکړي شي تقوا وکړي بچ شي او یریږي ایمان راړي پیغمبر ومنه وما تاتيهم نرادي دیتا من آیت یو نشانه یو معجزه یو آیات د قران من آیات ربهم د آیاتون ربنا ذکر آیاتون دریو سيزونو توي آیات توي قال الذين كفروا ويا كثان چې کافران دي چاته للذين امنوا كثان ته ایمان راوړل انو تعم من ایمن طعام ورکو من هغه چاله لو یشاء الله کرضا شی ود الله تعالی اطعمه دی له طعام ورکړو دی له خدای نه ورکې نو موږ ولولې ورکو چې خدای ولې نه ورګي موږ ولې ولې ورکو انو دا به وي دی چې ځان له څه شي مور کوي دې دې له خدای ورکړو خدای له خدای نه ورګي نو موږ ولې ولې ورکو دا به دی وي ان انتم بیا به وي دا به دی وي د دې عقیده دا وخت قال الذين كفروا للذين امنوا مؤمنان خو ځان انطعم من اطعام ورکو هغه چاله لو یشاء الله کرضا شو د الله اطعمو طعام به ورکړو دی من لا دل به الله طعام ورکړو که موږ ولولې ورکو دا ملک ورته وای ان انتم الا فی ضلال مبین نه تاسو ان نافیه ده مگر هغه چغې یوې ته نفخې یوې ته الا صيحه نفخه واحده هي نفخه الاولى لا نفخه اولى لها تاخذهم ابني سديلرا وهم يخصمون اديبا يخصمون سمعنا لا يتبايعون في السوق دای به جګړه کوي په بازار کې راکه په لس روپۍ هغه نه نه په 15 لسونه کم نه ورکو په لته راکه تړیا او نه دولتو نه کم نه ورکو کپڑے باخلی دکان کې بسودا کوي کوم یخیسمون نه نه دا په دې راکا دا نه دې په دې راکا دا کوي دکاندار کنه نه وی په لته عالم پاتې راکا دای بدا جګړه کوي دي کې په قیامت شپېلې والي بل بدا سي ډوړای خلاف به دې پاتې بل بو خان ولا اخور لی وی خدای به پاتې شي الا صيحه وتاخذهم وهم يخصمون ادي بجګړه کوي په مابین خپل کې په سوق په بازار کې فلا يستطيعون توصيه طاقت من لري د وصیت چې کوړه لړشم وصیت کوم چاته زائد خو په مابین د سلويخ تشپ د دوش پیلو په میان کې سلويخ کال دي د سلويخ تو کال په دې عذاب الله وچت کی د کافرونو به الله عذاب وچت کی سلويخ په مابین د دوش پیلو کې سلويخ کال دي د دې په میان کې به دین الله عذاب وچت کی ځکه دمو لور کوي دنیا کې قبر رخ کې په عذاب لوی عذاب لدینا ما څخه محضرون حاضر بکړی شي ټول به ما څخه راشي څوک به پاتې نشي ښه حکایت لما يقال لهم نفل يوما لا تظلم نفس الله بورته وي چې زیاتې بنه کیږي په یو نفس باندې شي اده لکوټي شي ولا تجزون تاسو جزا نشي در کوله الا ما كنتم تعملون مگر هغه چې تاسو عمل کړی په شغل کې به یو افاکه لذت اغستون کې ان فی شغل هم بستری بکې د بی بیانو سره فی شغل هم بستری بکې د بی بیانو سره فاکه لذت اغستون کې هم دی وازواجهم ابي بیان دی فی ظلال فغسور د جنت کې وي علل ارائک په تختون باندې متکئون تکیه به والی دا ټول جنتیان مؤمنان بد الله ملمانی نو الله ورته سوی سلام ورته کوي سلام قولا سلامتی اده په قول سره بالقول من رب الرحیم د جانب ربنا چې رحیم دی رب او تا خپل رب ما منلو الست بربکم نو رب ذکر ویخا الست بربکم قالوا بلا انت ربنا من قول من رب الرحیم د جانب ربنا چې هغه تربیت درکو الرحیم نه دا سلام ورته الله تعالی او کی لکه چې استعمال المراشي و مرحبا اهلا وسهلا السلام وایي کنه ورته عرف د دنیا دا ده نو الله تعالی په جنت کې مؤمنانو ته سلام کوي ښا ګور دې مؤمن ولې تا دا الله په امر باندې ژوند تیر کړی دی په خوخه باندې د قران د پیغمبر د الله حکم دې مستالوي مقام به يلتقى بیا به الله قیامت پر ورځ ما आवाज وکي و امتاز اليوم جدا شي نن رضي اليوم نن رضي ايها المجرمون اي مجرمان الم عدلكم اي وعد من يكر تاثر يا بني ادم اي الوالد ادم الله تعبد الشيطان چې تاسو عبادت مکوئ د شیطان الله سره شریک مو جوړوي انه لا شیطان لکم عدو مبین تاسو د پاره دشمن ښکارا دی وان اعبدوني عبادت کوي زما زما عبادت کوي بندگی کوي هذا صراط مستقيم دا توحید دا توحید دا عبادت دا الله صراط مستقیم دی دي جو کافرانو ته هذه جهنم التي دا هغه جهنم دي يقال ويل شي دي تو زخيانو ته هذه جهنم التي دا هغه جهنم دي التي كنتم شوي تاسو توعدون تاسو وعد کول شو په دنیا کې په دنیا کې تاسو سره دې دوزخ وعده کې لکنه تاسو ویلا جنت ولا نار دا اوس هغه دوزخ دی کنه زی اسلوحال داخل شي دی جنت دوزخ ده اليوم ننرد بما كنتم تكفرون فسبب لا تاسو کافران کې دی تاسو نه من توحید الله زی دی دوزخ ته اليوم نو دی بوي چې موږ شرک نه لرو ما كنا مشرکین من خو شرک نه کړو خدای پاک ته وردا کافر دور دروغ جن دی الته الله ته وای موږ وګړي ته دنیا کې دروغ وای دا د کافر دی اخرت کې هم دروغ وای خدای ته هم وای خدای ته څه دروغ وای وای ما كنا مشرک موږ خو شرک نه کړو خدای پاک ته وای ګوره نو الله تعالی ورته چې دې شرک کسب کړی دی دا بوت ته څوک پروت دی دا بوت بوت خانه ته څوک روان دی دا وګوره دا کفر څوک کوي دا غلط کار څوک کوي نو د باندې به اول لري پتون نه دی پتون نه حدیث کې را دي اواز اواز اواز براوږي د دې خپې سمنه پتون نه به اواز راوږي دغه اریان بیا به د لاسو نه اواز راوږي گویا نه کړو یو مونږه هغه ذات چې گویا نه کړی دی یو شی الله کې دې ستنې ته وایي چې خبرې کو نه کوي دا خو جماعت دي په یو شی الله تعالی امر خو امر دی نو خپې ته وایي لاس ته وایي غوږ ته وایي سترګو ته وایي دی به خبر نو دی به په خپل ومني او او فوټو ورته رہی په دې سیس کې پټي ورسره کنه وګوره څوک نه ته دا څوک ګرځي دا څو ډایلاګونه ولي وګوره وښوي دا ډایلاګونه څوک ولي نو دا دای ورته وای دا به د تخکاری خانه ستا فوټو د سلو کالو مخ کې هغه اوس پروت دی او هغه تا ته خی نو تقو یو انسان د غلو کندو تا دومره ایجاد کړی دی رب العالمین دا تمام دا اسمان دا اسمان اسمان ته چرخ وای چرخ دا اسمان زمونږ فوټوان کې کوي ښا یو خو زینت دی باران دی او دادی دادی حفاظت دی دا د سرز مګی چې کیږي په دې ځمکه تل کی کتا زر می لکته دا غره فوټو مخلی مونږه تاسو دلته نه جو زمونږه فوټو اخلي که کټ کټ کې پورو دی پټي هر څه باندې که په خره سوري هم نه فوټو اخلي دا په خره سور څوک دی باندې مخې ته نیولې دا الله ورته خیخه دا عمل نامه کې دته هغه پروتي دا باور سره دا موبایل سو کوټه یا قد استا لاس دې دغه موبایل غلطه بدام خیخه د غل بچیا وګوره دا موبایل سو کوټه دې وای نه ما نه پټ کړي نو دا دا ها نو دا وای هو واخله دا سوق دې نه دی په خپل یا زوما دا به طالبانو د شنو ما براغستو ای وسار کی دمه کول ما بدا کته هو چې دا خوب نو کو الله ورته غل بچي وګوره نو دی په خپل اقرار وکي چې او دا دی نو الله وی لړکې دوزخ ته درذل بچي ارذل بچي دوزخ ته لړکې قدرت الله تعالی ذات عدل ذات انصاف ان دا اليوم نختم على افواههم وتكلم تشهد بما كانوا يكسبون چې تاسو کسب کړی ښا لګ غټ وړو کې لوی کلی کې سفر کې هر ځای کې دونه شاو کې زما رضا شو لتمسنا ما به محور او سو على اعين پسترګو د ایمان دی سترګه مې مولا محور کړی و دا سترګې مې مولا ټول وړاندې کړی وي فاستبقوا الصراط نو دی به سبقت کو د لارې لار ته بدل فانا یبصرون کیف یبصرون څنګه به لار لیدا دا ټول می کولند کړیو یرورا دا بلا جدا تماشا وا وښوی نو سو کافر ټول لاندې دي د حق نه د حق نه ټول لاندې دي په ظاهر نظر لګي هر څه ویني خو د حق نه ویني توحید نه ویني د الله پیغمبر نه ویني قران نه ویني مسلمان نه ویني جنت نه مني دوزخ راند دي کنه دیګدا سترګې دي سترګې خو خر سره ومي خر ته خله خر ته نډیر خله نه کافر نه ولې خر خو تسبیح وای کنه هغه ته ذکر خلقه ان من شيء الا يسبح بحمده دا خر د کافر نه خلقه سپې د کافر نه خلقه دا سپې تسبیح وای او کافر د ټول مسکړی به ما به ګټه جوړې کړې وي ګټه لوټي لرګي به می ته جوړ کو مسخ کړي مسخ کی موسی علیہ السلام سوال کو رب نت مس علی اموالهم محورا ولی په مالونو دی باندې نو کافر کړه چې سمر سر پراتو ټول بکرای و یو سړی لما عمر ورکا عمر مې ول ورکا تیا کالا سل کالا نو نکسو کمې راولم فی الخلق په جسم داغه کې فی الخلق خلق الجسم په پیدایش د جسم کې داغه کمې راځي افلا یاقلون الین کوی ان القادر علی ذلک قادر علی البعث قادر په دې قادر په بعث نه دی د زما په بدن کې د الله د توحید دلیل موجود په ځوانای کې څنګه بډاوالي کې چې بیا خو بډا شي د بدن کې کمی را رواني را رواني را رواني حتی بډا شي هشره هرم تورث خانه ستا په بدن کې د الله تعالی د توحید دلیل موجود دی ته څنګه توحید نه مانی څنګه اخرت نه مانی نو نکذو فی الخلق کمیرا ولم په جسم د انسان کې افلا یاقلون الین کوئی ان القادر فدی معنی قادر وما علمناه شعرا دی موی دا رسول پاک شاعر دی الله وی وما علمنا وما ندې خول دې رسول پاک دا شعر شعر وما ينبغي له نه مناسب دې دلر شعر شعر ولا دې مناسب ان هو نه دا قران الا ذکر مگر نصیحت دی او قران مبین او قران بیانون کړي نازل کړي مې په زبان دی دا قران بیانون کړي او ما نازل کړي په زبان دی او دای دلیل د رسالت دی دای دلیل د رسالت دی دا سلم نازل کړی قرآن انزل انزل عليه لينذر جو يري من كان غسو دا قرآن او يري من اغتو كان حيا شوي عاقل يومنا عاقل لخا من كان حيا اغتو شوي عاقل من كان حيا اغتو شي منصف مزاج من کان حیا اغزو چې وی مسلمان مسلمان یریږي کافر نه یریږي حیا عاقل منصف مزاج مسلمان درې واړه یو حق القول ثابت شوی دی حجت قول د حجت علی الکافرین په کافرانو باندې دلیل سره رب په توحید باندې وای اولم يروا الى نغوري ان خلقنا لهم ما في ذاك من ما لا غنى عملت ايدينا چې عمل کې لاس نظما یعنی عمل ما ولا پیدا کړ عملت ايدينا تا عام تعبیر دا دی تعالی ما دانو دروړي تعالی ما دانو درکړي نو په هغه تعبیر الله وی عملت ايدينا ها چې عمل کړل ما ما تعبیر ما دل پیدا کړی دي انعامن چار پایا هغه نه غوږی خوري میخي غیان او خان جوړي بيزي لا خوري ولهم دی لره فیا پدی پدی چار پایو کې منافع دي تجارت کې منافع دي پکې پېت نه لشي او مشارب اسکلی خغی را پیره او مشارب البان واس کی پیدا وي افلا یشکرون الی شکر نو باسی شکر د الله وباسا یو ساروی کې د لسمره فائدې ګرځولې دي سور په دې سور په روانه تا ګرځي وخی خوري او پیس کې واتخذو شکایت نو ګور ارسل الله پیدا کړی دي ا دې د الله توحید نه مني واتخذو من دونه سیما سیوا د الله تعالی نه الهه الهه لعلهم لقاضي ينصرون چې دې امداد بو کې الہ نفی خدایان الله سره شریکان کوي ایمون له شفاعت کوي ينصرون بشفاعتهم بزعم دا خیال ده ده دا زمون خدایان دي هدي به من خلاصي شفارس برا لکی شفاعت قاهره غالبا بلا اذن لري تعبیرات دي طالبان شفاعت بلا اذن شفاعت قاهره شفاعت غالبا شفاعت بلا اذن دا د دې عقیده ده الله تعالی وی دا غلط عقیده دا غلط عقیده لا یستطيعون نصرم طاقت نه لري دا خدایان نه لري نصرم د ځان د مدد د دې دا د دې غیب ما مدد د دې هغه نشي کوله وهم دا خدایان د دې لهم دی لرا بزعمهم په خیال لدی کې بزعمهم جند لخر محضر حاضر کړي شي فی زعمهم په ګمان ده دی کې دا د دې ګمان دی زعم دی خیال دی زموږ خدایان بلا راکې موږ بخلاصي موږ له شفاعت کې موږ له بدا کې نه الله وی رسول پاک ته تسلی ورکي فلا يحزنك قولهم خفنك تاسو له قول الذي كافرانو تا ته مجنون ساحر کاهن وای ان نعلم ذ پیجن ما یسرون هغه چې دی پټوي و ما يعلنون هغه چې دی ظاهروي دی چې ښکارا کوم وای او پټ و ما تخفي صدورهم اکبر مما ظهر شکایت اولم ير الانسان اي نګور انسان اولم ير الانسان اي نګور انسان مشرک کافر دي ته نګوري ان خلقنا وما پیدا کړی دی انسان لره من نطفه دغه نطفه کثیب پدیتنا ته د سب پدیتو بونه پیدا کړی فاذا هو خصيم مبين هغه دې جګړې کول دې ظاهر ونفد بعث کې قیامت نشته جنت نشته دې دوزخ نه دې ګور پیغمبر نه مني وضرب هغه پرې د مال مثال بیانې الله وی وضرب لنا او بیانې ما لرا مثلا مثال په نفي د بعث کې ونسي خلقه اي هر کړي د جسم جسم خپل ونسي خلقه هر کړي د جسم خپل خپل ځان ته نګور چې د څنګه پیدا شو زب څنګه فنا شم زه څنګه لوی شم دې خپل ځان ته نه ګوري من عرف نفسه فقد عرف ربه قال ويو هو اذا كافر من يحيي العظام سوق بجوندي كده عظام دا اړو کې وي رمیم چې هغه چوره چوره شوی ذره ذره شوی ذره ذره دا بسوک را غون کی قل ورتو یحیی الذی ژوندی بګی دی لره الذی اغذات انشاء چې پیدا کړی دی لره اول مره تن په اول ځل کې اول ځل کې څنګه پیدا کړی دی بیا به پیدا کی نقاش نقرسانی به تر شکست دی اول تاسو ګران کار دی انشاء اول مره هو بكل خلق عليم دا الله تعالی بكل خلق په تمام مخلوق باندې عالم دی دا الله د علم نه یو ذره خالد دی یو ذره شیخ خارج نه دی الذي اغذات تجعل لكم الشجره دي ته ګوري دلیل ګرځولې تاسو له من الشجر الاخضر نارا دا غونه شنی نه نارن اور ونه شنه کې وی اور چرته ونه شنی ته وګوره اور ته وګوره دا د باسونه د طالبان د باسونه ده په دې بنگال کې بانسونو د غړيري ځنګل وي په ځنګل باندې ور لګیدل نو دا سیلای چې راشي دا بانس یو بل سره مخي دا سیلای کې نو تا الله وای دې شنې دګی ته وګوره ته کې ور چرته ده پیدا انتم منو تا کا تاسو دا غین تو قیدون اور بلوي تو قیدون تاسو بلوي دا غین اور اور ته وګوره ځان ګرمې پی ډوډۍ پی پخې ستا په کار راځي اولیس الذی ان لا غذا خلق السماوات چې پیدا کړی د اسمانونو او الارض او موږ به قادر قادر علا پدی باندې یخلق مثلهم چې پیدا کی په مثل لري ثانیا بلا او قادر دی هو الخلاق العلیم دا الله تعالی خلاق باعث دی پیدا کون کړي او علیم دی خلاق پیدا کون کی ته باعث العلیم علیم دی ومدعا د صورت اخر کې ذکر کړي دا الله پیدا کول ته چې تاسو وایي دا څه ګران کار خو نه دی الله وایي دا خو ډور آسان دی انما امرو اذا اراد شيئا فتيسر امر زما حکم زما اذا اراد شيئا چې اراده وکړي د یو شی د وجود هي يقول له كن او ما غتكن شا كن وجودا شی موجود فیکون کان تامه ده فهو یکون نو هغه موجود شي فهو یکون نو هغه موجود شي کنه د الله تعالی تداس ګران دي چې بعث پیدا کول بیا اذا اراد شيئا ان يقول له قاف او نون كن فهو يكون فهو يوجد هغه موجود شي نو الله ته ګران نه دي چې وای شنو شي فسبحان الذي دا کافران دي کنه دور قمق اللي دي بنيرين هم قمق ابو نيري ته تکي ازغه ولید ازغه ولید ویل دا تاسو تیر تیر ازغه خدای پاک جوړ کړی دي دی باندې به سمره وخت لګولې بل ورته قمق له چپشه چې هغه وای شا تیر شنو تیری چې هغه وای تیر شنو تیری نو دا کافر دومره کم عقل دی چې دومره کم عقل دی چې هغه ورته وای تیر شنو تیری ا دې دا نه مني دومره قمقل خلق د کافران فتو انما امر اذا اراد شيء ان يقول له كن موجودا فيكون موجود مدعا د صورت سره طالبانو لا مدعا ده اخر کې ماته ته د دواړو صورتونو مدعا اخر کې را دي هغه مخ کې دلایل وي اثبات رسالت او حقانیت د قران تو جنت تخویب بشارت ورک اخر کې ورته وي ومن اذا فسبحان الذي پس پاکی دا غذات لرا پاکی دا غذات لرا بیدی په قدرت دا کې ملکوت کل شی با شهید اریو شی هر شی با شهید الله اختیار کړه ویلی ترجعون دی الله تعالی تبا تاسو راځي شي په قیامت کې ویلی دی الله تعالی ترجعون تاسو راځي شي قیامت نو قیامت کې ورا دی الله تعالی تاسو نو کم وخت ولې توحید نه مني توحید ومني نو بچ بشي مسلمان دی ساده او بی فکره هذا غد خدای او عقیده ده دا عقیده ده او دی باندې کله کولار دی خدای دې موږ مسلمانان کلک ساتي عقیده او خدای دې زموږ